طالبانو د ټولو نه قبل دوا به بیا کو د صورت یاسین وایي د دغه ډېر لوی برکات دی بیا به درته وایم ښه واول تو صورت یاسین وایي بسم الله الرحمن الرحیم Thank you. قبول او منظور کړي الله دې دا سبب د علم د قران وګرځي الله دې دا سبب د ترقې وګرځي سبب دې الله دا د قربت ته الله وګرځي د طالبان علوم کې دې الله برکت واشي دې په عمر کې دې الله برکت واشي الله تعالی دې دې حال او قال دواړو کې برکت واشي د دنیا او د آخرت برکت ته ولور کې تاریخ دین دا دین نور ته ورسي الله دې دنیا ته خور کی او دا د قران دا برکات د قران دا برکات ته الله تعالی دې سینو ته منتقل کی او د دې د سینو نه الله نور ته منتقل کی او الله تعالی دې مونږه تاسو له استقامت راکړي طالبان الله په صحت روغ ساتي الله تعالی دې عوارض موانع دفع کی ضرورت دې الله دې الله برابر کی الله تعالی دې دې دې سفر کې ډېر لوی خیر او برکت واچي او الله تعالی دې دې دې دین او دې علم او دې قران داعیان وګرځي دې په درسونو کې دې الله ډېر لوی برکت واچي او الله دې دې د قران خادمان وګرځي الله دې موږ تاسو ټول نه دین خدمت واخلي الله د علما او عمرونو کې برکت واچي کوم ژوند دي چې کوم فاش شوی دي الله تعالی ټول غریق رحمت کې الله درجات عالیه نصیب کې الله تا موږ په یو ډیر لوی مقصد چې د قران عظیم القران پاک عظیم الشان کتاب دې الله دې ته راجمه کړیو دا اراده د موږ راسخه مضبوطه وساتي الله تعالی ته زمونږ فهم سینې کولاو کې الله تعالی ته مونږ دا د دین خدمت واخلي او بیا الله نور مخلوق ته خیر د او دا غي لا د فائدې د پاره نور ته ورسه الله دې د ملک د قوم د بچاو دا سبب وګرځي او الله تعالی دې طالبانو حوصله بلند کړي الله تعالی دې طالبانو له لوی مقام دې لوی شان دې د طالب نه لوی شان په بنی ادمو کې دلته اوس بل نشته دی الله تعالی دې دې دا غي مطابق علم ورکی او دا غي مطابق عمل دی الله نصیب کی الله تعالی دې مونږ ټول نه رضا شي مریضانو ته دعا وکړي مریضان دې الله ټول جوړ کی ما تاسو یو اجي سي به دې مونږ یو مرګره عبد الحی بیمار دې دعا ورته وکړي الله یې جوړ کی الله ول صحت ورکی نور بیماران ټول الله شفا ورکی کور کورونو کې زنانه نارینه الله دې ول صحت ورکي الله څوک بنديوالي تیر اخلاص کړي الله تعالی څوک بیماران صحت ول ورکي څوک قرضداران قرض اخلاص کړي الله دې چاته سو مشکلات تیر مشکلات حل کړي الله تعالی دې مجاهدین امداد وکړي الله مهاجرین حفاظت وکړي ایو طوفان په بلوچستان چا پیر راغله خدای دې طوفانونه بچ کی الله دې بل غاړې ته واړي د مسلمانانو حفاظت ته الله وکي الله دې دې ملک حفاظت وکي دې قوم حفاظت ته الله وکي الله تعالی طالبانو حفاظت وکي زمونږ تاسو حفاظت ته الله وکي الله تعالی دې زمونږ تاسو نه رضاشي الله تعالی موږ راوستیو الله تعالی د قران لوی علم راکي الله موږ د قران برکات باندې سینې مامور کې الله زمونږه توجه ټول قران ته کې د مالا یغنی خبرونه الله موږ بچو ساتي اسوک چې طالبانو امداد کوي ټول ته دعا وکړي الله دې غي امداد وکړي الله دې زموږ خويند مين دي کورونو کې غي ناس دي هغه اوري الله تعالی دی ولا خصحت طاقت توفیق ورکي کومونه نور زینو کې ګوري الله تعالی دی غیله وخت او طاقت او عمل ورکي الله تعالی دې موږ تاسو نه ټول نه رضا شي الله تعالی دې ټول خیر نصیب کړي الله تعالی دې طالبانو حوایج برابر کړي او دی دې الاشیر شکر ساتي رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا داسې خوشاله چې دی الله دا رد تیرې کی چې د یاد ساتي او الله تعالی د هر قسم افتونو نه منګه تاسو ټول بچو ساتي امين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله تعالى على آله وأصحابه أجمعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين یو څو خبرې نن تاسو ته نشه کوم هغه تاسو څخه هم به یو ما هم لیکلي دي ځان ته چې د طالبانو ته د هغې فایده ورکړي نو دا موږ څه نوي کار د نوي راغلی چې موږ دلته یو نوی دغه کو کنه اسلاف او د علماو د اکابرین د ټول د رشید احمد غنگوهی رحمت الله علیه نه راوالي چې چټای بشوي کنه نو غیبه دوره تفسیر کوله مولانا مظهر النانوفي رحمت الله عليه بانی د مدار العلوم هغه هم دا دوره کوله د تفسیر نو دا څنګه اوس خبره نه ده د نوې خبره ده دا اسلاف نو چا به دوره کوله چا به چې کتابونه بس نو قران ته متوجي شو ځکه د قران او د رمضان یو مناسبت دی بیا دا دوره تفسیر مولانا حسین علی رحمت الله علیه هغه د رشید احمد غنگولی رحمت الله علیه نه هغه کوی نو حسین علی رحمت الله علیه پنجاب کې شو نو هغه ته د علوم علما راتلل نور علماء هغه ته براتل خو هغه دا طریقه نه ولا موږ تاسو چې څنګه وو هغه بس تر هغه لوی علماء بو ټول علوم به غي خلاص کړو دغه ځای پورې تخفیف دی دا بشارت دی دا زجر دی دا نقلی دلیل دی دا عقلی دلیل په دې حساب باندې هغه حسین دی رحمت الله علیه قبلګه رحمت الله علیه وای مون غرشتو مولانا صاحب څخه دوره وکړنو بیا مولانا صاحب چې تاسو تفسیر وکړي د قران اجلالین وی دوه لا ویلو نو چې ال تلړو څه نولس کسانو انو څه د بخارا او څه د کوم ځای په ټول مرګري څه نولس کسانو نو موږ ته په ول سره د قرآن شریف ختم کو او په څه طریقه باندې ختم کو د دې نه دا تخفیف دی دا بشارت دی دا دلیل نقلی دی دا عقلی دی دا انقلابی دلیل دی دا زجری دلیل دی دا تخفیف په دې طریقه باندې معنا معنا نه و بدا به وی دا ورته دلیل شته وی ما وی چې ودا قران خو موږ نو اوریدلې قبلګا رحمت الله علیه کی ثقولا نو وی چې بل کال شو بیا لړ نو بیا می چې سر نه شروع کو غیوی ما وی چې دا قران شریف خو څه ناشنا شان لري دا دی چې کوم وای مونږ خو ته دا نشو رايسته ان مونږ له دا راځي دا صفدر رحمت الله عليه دا درخواستي رحمت الله عليه دا ټول حسین علي رحمت الله عليه شاګردان شمس الدين رحمت الله عليه لولو خستای چې غدر یابونو نو به بل کال لړم چې بل کال لړم او مې کتل د حضرت صاحب کوم قران شریف ورڅخه ناغه پنجابی کې لیکو پنجابی کې لیکو هغه جبه باندې وردای باندې کړه او زمونږ دلته پوردای سو پویدل نه ان وی ما دا حکمه وی حضرت صاحب ته چې حضرت دا قران شریف کتاب ما راکړ دا وته نه فارسی تراواړو فارسي عربي ته به راوړم زمونږ طالبان او زمونږ علاقه هغه په فارسي او په عربي پوي وی چې وایو نو یو دا کوزه پیژنې یو د شي پکې هغه یو کوزه یو دوره ډوډۍ یو ونه ولاري وی هغه ته به هل ته بلړم نو په هغه مې د پنجابی نه فارسی ته که دا کب کته چې کوم لیکلی تاسو ته لیکلی دا په فارسی کې دا په پنجابی کې دا مې فارسی ته کړلو عربی ته مې کړل په سلوي خره دې کې سلوي خره دې کې دا مې ولې نه بیا مې ولا وړو چې حضرت ته دا وګوري دا مې دا چلو کو دا څه چلو هغه چې وکتل ډېر خوشاله شو چې دا خو دې کمال وکړو دا خو تا ډېر لوی کار وکړو او یې ما لکه څلوېښت ورځې وکړو چې جلالین سیوطي رحمت الله علیه دا خپل کتاب په څلوېښت ورځې کې لیکي انا ما یې یاره زموږ د قرآن شریف په څلوېښت ورځې کې ولیکم چې دې سره یو مشابهت راشي د دې د وجه نه الله موږ له بخشش راکړي دا خلکو لویو خلکو لو خیال نو هغه مې چې وکړ ورته مې خو ډیر خوشاله شو ویل دا خو تا ډیر ښه کار وکړ عجیب راځم بل کال بیا لاړم لمای چې دا سي زکم کما حقه چې دی چې طالبان پای باندې خوشاله شي نو چې لاړم بیا مې وې طالبانو ویراته وی چې دا اوس خپل کلی کې درس ورکو نو چې دلته عالم دلته چا طالبانو ترجمه پیجنده که آیات په کتاب کې راغی وی دا مو آیا کافر بشي وی به کنه مشرانو نه تاسو کوي او ټیک دا غذایو نشته چې سړی په کافر کیږي غذایو نشته ده پکې او تاسو تراوی طالبان وی اوستا موږ ترجمه سکو موږ ترجمه چا کړې چې ته په موږ باندې ترجمه کې وی ما ورسره شرط کې خو چې نور سبقونه د منطق وای چې فلسفه وای څه وای څه وای نحو وای صرف وای څه چې وای هغه در توام او یو شرط په زمانه چې ترجمه ته وکی نه نه غیر ترجمه ته په زور کې نو په زور نه نو بیا چې د رمضان راغی نو مور دې چې اوس خو بس بل څه کتاب نه و بل کتاب نو صرف کتا سو کې نه قران ته نو زما قران درته پای کې شپه وته نه تیار شو چې موږ به نه خو به شو نو د وته نو نه دا در شروع کړه موږ چې اوس ورته د وته نو نه شروع و زرو ته خدای ورسو و لکونو ته ورسو په دې طریقه باندې دا شروع کړو چا به د قران آیات به وی معنا به نه کوله په کتاب کې به نه کوله وښه نو دا یو لومبه پښتنو ته الله تعالی دا یو استعداد یوسف زوتا او پښتنو ته نو دا د افغانستان وښه د ګلګت د لول علماء ټول فاشي ویوس ای کی الا ماشاء الله کی یو کس دوا لسته کسانی نو وی بګی نه ټول فاش شوی هغه با دغه رمضان کې په دې طریقه شروع کوله هغه ټول هغه علماء چې ایبت بدري کال درس کړو پینځه کال الله تعالی درس به کړو هغه علماء د الله شان بیا کلی کې دومره دغه تورسې چې بیا طالبان نه راتل الته کې نو مجبورن موږ دلته کې راغلو دا ځای موږ مجبورن د طالبانو د سهولت لپاره جوړ د مدرسې نه د خدای وسات دا دومره ګران کار دی نو مجبورا دی عدل تک راو پس الله تعالی طالبانو د پاره وسعت سبب لټو هغه طریقه باندې موږ روان یو طالبانو وشو او په هغه طریقه باندې درې کاله غي خواري وکړه الته کې او د الته نه شي دل تراله او د دې ځای الله تعالی دنیا ته خور کو بیا حضرت حسین علی رحمت الله علیه خپل راغله او دلته کې دوه درې شپې کړې وي کنه هغه دې سره ډېر مینه و اې د استاد ډېر ادب ساته دومره ادب ساته چې درته نشم ویل ورونو مطلب می دا دی بیا به سبقا سبقا وی طالبانو ته کله کله په یو یاد باندې رد لګیدا کله به نیمه سی پاره شو کله به درې پاوه شو سهار نه د یوې بجې پورې به دا سبق ویوي هغه به دا کوي چې تاسو به اریال شي وي خو لاړ دغه خلک مونږ چې ګورو نو زمونږ په نیت باندې دنیا خوشې پاتې ده څه پکې څوک نشته یقین وساته چې هغه علما هغه خلک موږ لیدلي دي کنه ډېر لوی لوی هستۍ وي بزرګان او اولیاء او علمونو دریابونه او یقین ساته اوس په تاسو ته سووا نه دا یو طریقه غي اخلا یو طریقه جوړ کړه دا یو طریقه جوړ کړه نو ما ته بل یو مرګر راغلو چې موږ یې وشلې کسان تخمینا هغه په لیس باندې لیکلي د افغانستان کې ترجمه کوي نه نه چاته که په روز ناسي که سل ناسي که دو سو ناسي خدای دې لکونو ته ورسي خو خوري یې کړه دلته کې مرګ راشي ترجمه شروع کوم الله تعالی دې ترقی درکړي من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها چا چې یو طریقه کې خو د خسته دا طریقه خو نه د اصحابانو نه منقول و نه د رسول پاک نه منقول و دای دا طریقه کې خو د رستو وای شي نو بدعت هر زمانه کې خلکو بدعت اشاره فی الدین رحمت الله علیه چې قران کې دا ترجمه ولیکل وی ګوره بدعت یو بدعت وی او ترجمه قران کې ولیکل او ټول قرانونو کې ترجمه نه لیکل تفاسیرو کې دا بدعت نه دی بدعت دی حسنه دی وښوی دا بدعت دی حسنه او دا ټیک دی من سن سنتا حسنتا چا چې یو طریقه خسته روان کړه فله اجرها واجر من عمل بها دل اجر دی او اجر دا هغه شای چې عمل کوي پاره باندې نور له اجر دی یو طریقه بهترین طریقه روانه کړه نو ټیک ده چې هغه په قرون اولاو کې نه و لیکن د شروع کړه او یې کړه هغه طریقې ولا جدا کړه اسانه کړه نو اجر به ول الله ورکي لکه دا درجه دي نه درجه چرته دي په علم کې وفاق ولا درجه شروع کړو نو ټیک دا غیبانه الله دې اجر ورکي لیکن علم خو من المهل الى اللحد دي اخذ اخلاقي دون دي ورونو معلومه دا شو اخر کې چې تمام علوم د قرآن خدمت کوي احاديث دا څومره علوم چې دي د بلاغت شو د نحو صرف دا څومره منطق و غیره دا څومره چې دا د قران خادمان دي او خصم مقابل سره به ته پای باندې یې ته جواب کې ای باندې بزان پوي ای له جواب ورکې نو د دې آغاز شو نن د الله فضل لدغه تاسو مونږ ناسیو الله دې د قرب قیامت پورې چلی او الله تعالی دې تاسو لا طاقت درکې چې خیز دکې بل بل فکر بنار سبب ته بالکل فکر حق ته متوجه نو چې تاسو ورته کته دا څومره په سرحد کې ترجمه کی کنه د دې یو ځای نه خالی نه دی یا به د قبلګا صاحب بالذات شاګرد یا به بل واسطه وي وای شي خو شاګرد دی خلاص څه نه دی وای شي نو دا د الله تعالی انعام دی دا الله دې کړی لا د علاقې له خصوصیت ور کړی دی طالبانو خوش قسمت چې تاسو الله تعالی قران ته منتخب کړی ښه ولې منتخب کړی زه اوس په دې نه پوهېږم چې دا انتخاب ولې وکړ تاسو د دې ځای دراتلو الله تعالی وی ثم اورثنا الكتاب بیا په میراث سره ورکما کتاب الذي نستفینا هغه کسانو ته چې ما غوره کړی دي من عبادنا د بندګانو خپلونه نو دې کتاب ته غوره خلق راځي ښا غیر غوره ورته نشي راتله ثم اورثنا الكتاب الذي نستفينا من عبادنا دا غوره خلق نو تاسو غوره یې د الله په نس باندې غوره ښه د خلکو په نس به کار یې او د الله په نس غوره یې نو کمالوم دا دی چې ته الله څخه قریب خلق دې تا ته نه وای کنه خلق پریدا خلق قران نه دی ته د الله په نس باندې غوره تاکي او اخلاص راغله تاکي او خلوص به ځکه الله علم تراو باسل دی علم ته چې الله راو باسي کنه من يريد الله به خيرا يفقه في الدين چاله چې الله خیر اراده او کی فقاهت په دین ولور کی نو د انسان په سینه باندې په زړه باندې په اخلاص باندې خو الله عالم دی نو تاسو منتخب کړی نو په دې خپل انتخاب باندې د الله شکر ادا کوئ والشکر لله والشکر لله والشکر لله دا وایي ځان سره چې شکر دې الله تا ز قران ته کینولو زما نور رونه خو نور کلیوال خو هغه دې نه دی راوستي او زه دې راوستم نو شکر د الله ادا کوي طالبان لئن شکرتم لازیدنکم که شاکران شوي زه به نور انعام کوم سیوا و انعام کوم وان کفرتم که ناشاکر شوي ان عذابي لشدید نو زما عذاب ډیر سخت دی خدای دې مونږه شاکران ساتي او شکر دې الله تعالی تاسو له مونږ لري الله د قران د خز د کول توفیق راکړي طالب علمانو ته یو څو ضروری خبره چې هغه د دې په هر وخت کې په هر ځای کې په هر وخت کې په هر ځای کې هغه په کار راځي چې دې هغه ذهن نشین کی او هغه باندې عمل وکي او ځان سره سوچ وکي او کتابونو ته نظر وکي اول د طالب لپاره اصلاح د نیت ده چې اصلاح د نیت په کار ده ځکه د هر عمل دار و مدار په نیت سره دی امام بخاری رحمت الله علیه په اول کتاب کې د حضرت عمر نه دا روایت ولې ذکر کو چې طالب خیال ساتي چې هغه خپل نیت د الله د رضا کې استاد هم دا نیت د الله د رضا کې دا د دې لپاره او دارو مدار د اعمال په نیت باندې نو په اخر کې هل تسقل اعمال ذکر کوي چې کلمتان او چې ثقيلتان په میزان بیا ثقل بستا په نیت سره دا اوس په نیت باندې راځي نو اصلاح د نیت ته ډیر ضروری ده دور ضروری ده اصلاح د نیت یو سړي عمل نه کړي او د یو نیک کار اراده وکړه کړي نه دی الله ولا یو نیکی ور کوي کړي نه دی الله ولا یو نیکی ور کوي ولی د نیت کړي دی خان او دار و مدار د اعمال په نیت باندې دی نو د نیت اصلاح ډیر ضروری ده زمون نیت دا دی چې دا قران زده کو صد پاره چې خپل ځان اصلاح پیوکو او بیا د بل رور مسلمان ته په محله کې په کلی کې قوم کې بل مسلمان ته ورس او د الله قربت د پاره دا کتاب کافی دی چې د الله قربت راشي د دې د پاره موږ دا کوشش کوو نو چې دا نیت استا چې د الله رضا او قربت ګوري طالب ته بیا څه کې سره مزه کوا فکر پدې ده او کنیت دې دغه دي نو حبطت اعمالهم بیا ستا اعمالو کې فرق راځي ځکه نیت خرابي نو هغه درې حدیثه په درته یاد دي تاسو علما یې او کوري ویلي ویلي دي نو اورېدلې خو دي کنه عالم براولي مجاهد براولي سخي براولي زخی ته وای تاسو کړی وای ستا یو لار مان نه پر کوی کذب ته دروغ دی وای عالم براوی تاسو ما ستا د رضا د پاره لا کذب ته درو تا خو نام نامش کو چې زه خلق مشهور شم او خلق راته دا وای دا وای دا وای کذب ته هغه مجاهد ته به وای تاسو کړی دی هغه وای چې ما خو دې د پاره کو دا دا دا, دا. بیا ورته وای کذب ته تا خو درو استا خو نیت بل څه ګوره دې نیت ته پاره دومره اهمیت ته د نیت ښه نو دې وجنه اسه د سړی عمل بربادای نو چې یو سړی وخو ټیم خرابې دا خو لوی مهلک شی دی نو اصلاح د نیت ډیر ضروری ده اصلاح د نیت ډیره ضروری ده خدای دې زمونږ استاسو نیتونو اصلاح همیشه ساتي او الله دې مونږ له دا نیت راکړي چې الله زه خو پس نه پوهېږم ذکر اغلی چې دا کتاب زکم او خپل په اول عمل کوم بل ته ورسوم او زما د پاره نجات د الله د قربت د غلبي د قوم د دې زمکه باندې الله تعالی خور کی موږ په کې خنیتونه کو د دې د پاره کنه د دې د پاره نه چې بل په موږ خجل کو یا بل په مقابل په خصم مقابل په ذلیل کو نه منګه صرف د خپل ځان د اصلاح د پاره او د بل اصلاح د پاره چې ځان به پوي کو نو دې کې بیا ډیر سيزونه راځي او چې ستانیت د الله رضای دې کې دومره سيزونه راځي کنه چې څوک تاسو تاسو یقین ساتي چې تاسو دا یو قران سم زکې کنه او سم یو وایي که تاسو سره خبرو کړی شي ولې آیات درته یادي معنا درته یادي مجال لکه زو خبرو کی نو اول دې دا اصلاح د نیت ښه الله دې زمونږ اصلاح د ټول او کتابونه لیکي من عمل بما علم چا چې عمل کو پاغه چې د عالمي پاغه باندې اعطاه الله علما ما لم يعلم د تبع الله تعالی علم ورکه هغه شي دې به خبروم ني په علم کې برکت واچي ورثه الله په میراث سره الله د لور کې بل روایت کې راځي الله بوله په میراث سره ورکی یعنی د دا علم کې الله برکت واجي خو چې دې عملو کې پاغي باندې چې هغه سوال ورزي نو الله بدل هغه علم ورکی چې دته بنی معلوم نو دې ته اشاره کسبی علوم ته ده پدې کې او بل اشاره دې ته فیذی علوم ته ده فیذی علوم ورته الله تعالی ورکی ښا من عمل بما علم اعطاه الله علما ما لم يعلم نو الله دې مونږه تاسو له اصلاح د نیت ډیر ضروری دی ښه ځکه امام بخاری رحمت الله علیه خپل کتاب د دغه نه شروع کو طالب او استاد صدقه دی چې ته په حدیث وای د رسول پاک قربان دا په حدیث را دي نیت بری صحیح ساتي اقوال افعال د رسول پاک تا ته ذکر کیږي ته په پای کې ادب او نیت اصلاح د خپل ځان په ایمان عمل نو اول دارو مدار داغه نیت باندې دویمه خبره تا چې کوم سبق وې د حدیث یا د قران نو ته تدبر کې تفکر په قران کې کې یاره ما نن دا یو رکو وی دو رکو وی نیمه سپاره وی دې کې به ته فکر کې چې زما د پاره الله تعالی دې کې څومره د نجات خبره راته وکولې څومره د کامیابی قران ورو راغله ولی یدبروا آیاته چې تدبر کوي په آیاتونو د قران کې تدبر پکار دی ولی یتذکر اولو الالباب نسیت بوالی صاحبان د عقل او خو دا خو زما د پاره ما کې خدا مرض دی ما کې خدا نقصان دی ما کې خدا بیماری ده دا بر نه وباسي دا بر نه لرکې خان هغه اقوام حال بدرته وای هغه بیماری بر نه لرکې او فکر کړي قران کې ونکو او تدبر دې ونکو کنه نو بیا به تاسو فائدہ ګران مولانا روم وی فکر آن باشد کې بک شاید رہی فکر هغه چې تاسو لار وخی نه غلار ده راه آن باشد کې پیشارت شهي او لار هغه چې تاسو د الله قربت او جنت د الله قربت او جنت ته دی بوزي نو فکر فکر بویا او په فکر کې ډېرې خبرې راغلي دي ويتفکرون فی خلق السماوات والارض تفکر کوي په پیدایش د اسمان او د زمګي کې هلته کې دا مؤمنان دعا کوي کنه ربنا ربنا پی ذل راغلی نو اخر کې سوي وي تفکرون فی خلق السماوات والارض دې تفکر کوي په پیدایش د اسمان او د زمګي طالبانو داسې اوس درته داسې یو شی ښیم که نه چې د یو کال له عبادت فایده به په دوه منټه کې درته میلاوي هغه څه شی دی هغه فکر دی چې ته په دې کائناتو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 د رحمت د غیر توخی ټولې دی ته به رستو وخت کمی فکر به لمون ته فکر به وکی اهنو دا تفکر پکار دی خواه فکر آن باشد که بک شاید رهی راه آن باشد که پیشارت شهی الله دې ستاسو تفکر نصیب کی تدبر نصیب کی خواه تفکر او تدبر الله دې دواړه نصیب درېمه خبره ظاهر یو ظاهری طهارت چې قران ته پاک سره کیږي لا يمس الا المطهرون او بل باطینی طهارت باطینی طهارت تسده چې بالکل د زړه هر قسم سوچ غلط تصورات افکار غلری کې هغه ختم کې وښوي هغه لري کې ختم کې بس هغه طهارت باطنی براشي تکبر بلره کې عجب بلره کې انانیت بلره کې او الله ته متوجه شي چې الله زه ډیر مجرم ما نه خو زیات ګناهګار په ځمکه نشته دی او تازه دی کتاب ته کېنولم الله ته په ما رحم وکړي ته په ما باندې انعام وکړي ما له علم راکړي د قرآن ما په علم کې وساتې الله توفیق راکړي نو ته به الله ته متوجه شې او دا نور خیالات افکار غلط او تصورات کارونه پریدا ظاهری طهارت ته داده باطینی طهارت ته هغه ده نه باطینی طهارت او ظاهری طهارت قران خو انسان داسې کوي شیشه کوي صفا کوي بالکل صفا کوي نو چې دا دی راشي ظاهر پاک او باطن پاک ذکر رسول پاک وای په دې ځمکه زما داسې الله وای په دې ځمکه داسې خلق دي کاغي قسم وخوري نو الله به بار کوي الله به داغي قسم په ځای راړي ا داسې خلق شته دي الله تعالی دې زمونږ استاسو ظاهري طهارت باطینی طهارت همیشه نصیب کی او تاسو وګورئ دې ته تکبر کینا حسد دا اصل هر یو د بل نزان حقیر ګڼا بل اوچت ګڼا چې دې زمانہ اعلی دې دې زمانہ د بل خدمت وکړه ته خدمت وکړه ادب ساته تو ورستا خدمت خلک کوي کنه نو الله دې موږ طهارت ظاهري او باطني دواړه نصیب کړي سلورمه خبره ترک معاصی معاصی لا یغنی خبره د اطاعت د الله تعالی خیال فساتی دی زیاد ځکه تسل راغله استاد سفر استاد تکلیف دا مشقت دا برداشت کې ته څه د پاره دا برداشت کې ته الله د رضا د پاره د الله د دین د پاره د الله د کتاب د پاره چې د الله قربت ملاو شي نه په هغه کې سړي تبع د هغه جبا سترګي غوږ په هغه کارونو نه ساتي لا چې هغه تا ته نقصان درکې قتل نقصان درکې بد اوریدل نقصان درکوي بد وینا خبرې غیبت نقصان درکوي نو ته به دې نه ځان ساتي نو الله دې مونږه طالبان ټول اوساتي د بدو قتلو نه د بدو اوریدو نه بس دغه قران ته نظر کوي کتاب ته نظر کوي تفسیر ته نظر کوي دې ته ګوري بس تا او چې ته ما لا یغنی خبر شورو کې فضل دا د سړی ذهن ختمي دا ذهن خرابي طالبانو د فضل خبرې دي کنه دا حافظه کمزوري کوي حافظه کمزوري کوي او په دې دلیل دا دی شکوت الى وقيع سوء حفظي امام شافعي رحمت الله عليه وي ما شکایت وکړ خپل استاد وقيع سپتا زما حافظه جي خرابه ده طالبانو دې زمانه کې الله تعالی ستانه ډیر لوی خدمت باخلي خدای دې مونږه تاسو نه د مالا یغنی فضل خبرنا قتلنا فضل زیننا د فضل ادریدونا د فضل خبرنا د فضل مجلسنا د فضل قتلنا دی الله مونږ له امن راکړي پتا یا ساتي حافظه باندې هم ټیک وي ته یو سیستم متوجه شه ته وګوره خپل حافظه ته بیا او دویم دا دی قلم نه کار اخلي العلم سید والقلم قید دا د القلم قید درا ولا باب د پکار راځي دا تر د معاسیو ذات دینو ته مزیو ذات دینو کې کې نه ما ګورې ما د خپل حفاظت ته نظر حفاظت د جیب حفاظت ته ټول بساتو دا خو ډیر محتاط لار ده او دا خو ډیر محتاط لار باندې روان نو دې کې به احتیاط کې او کې احتیاط دې وکړه مزیبه کې پنځمه خبره به تواضع هر طالب به بل هر طالب توام چې بل طالب د ځان نه خګړي داغه خدمت کوي هغه ته خګوري داغه خدمت کوي څه شي پکاري ځان ایثار قربان کی په ځان هغه مخکې کی هغه غوره کی چې تو اخلا اوبه یې پکاري وله راړه ځای ورته تنګي کولاوې کا مثال یو خدمتي بار وار کوي کوم تواضع دا خدمت دا ډیر لوی شی دی طالبانو ته یقینا دا لوی اولیاء چې تاسو ویني دا ډیر لوی خدمتونه کړی دي ښا ډیر لوی خدمتونه کړی دي د طالبانو د عوامو د خواصو نو دیت الله تعالی من تواضع رفعه الله چا چې تواضع کړه اغلب الله رفعت ورکیخه من تواضع رفعه الله الله بولا رفعت ورکی چې تواضع وکړه قالو سلاما هغه ته داسې لا تمشي في الارض مرحا مګه کې په تکبر سره مګر د په مکه باندې خیال کوا تیر بل چې په لار رواني یو غاړه تر رواني همیشه مغیر د لارې مده ډړې تر رواني یو تاسو بچي بل تبخه بل چاته تلو ته هم تکلیف نه او بس دا په زړه کې دا نیت کې چې زه به چاته ضرر مرګري ته بل ته جمعات کې مدرسه کې په سفر کې په حضور کې دا به ضرر باندې رسو ځان ته تکلیف راولا خدا الله د رضا لپاره ستاسو تکلیف هله الله د رضا لپاره تو ګور چې الله تعالی تعالی کوم مقام درکې او کوم شان دل درکې او چې د الله رضا تواضع انکساری هغه او د تکبر د ځان نه کې لیکور او شي او که دغه تکبر در کې راغی نو بیا الله دا نه خوخي الله دا نه خوخي الله وی زرد چې اړو بل غاړه تا ا کسان چې تکبر کوي پزما کې برنه حق هغه د قران ته نه پریدم علم ته نه راولم هغه علم ته قران ته نه پریدم بل غاړه ته بوزم لری کوم وا زموږه چرته بل کارونه کوا ته په دې باندې نو محروم شي دا غیاتونو نه د علم نه د ذکر نه د صحبت د علماو نه د هغې ټولو نه هغه محروم پاتې شي که نه د څه د وجې نه محروم شو د تکبر د وجې نه نو خدای دې موږ د تکبر نه بچ وساته شپږمه خبره عقاید فاسده ونه اجتناب کول غواړي داسې عقاید فاسده نن سبا ډیر زیات فاسد عقیدی راوته د خوارجو د معتدلو د قدریو د جبریو دا عقاید فاسده هغه راوتل د دغه خلکو نه الله مونږه تاسو ټول بچو ساتي امين خوش ګورنا مقلد غیر مقلدین هغه ځان ته څوک څوی څوک څوی اهل حدیث وي څوک سوي دا ټول دا زمونږ مرګري وو دا زمونږ خپل خپل علي چې تما سره هغه پکې راغله نو بس بلې غاړې ته واورېد استقامت پکې نو بلې غاړې ته نظر وساته لالچ پکې راغله تما دا تمه کړې دي دا نه چې حق بن د حق د پاره تللی دي د حق د پاره مونږ ځو کتبه دي هغه د پیسو د پاره تللی دي هغه غاړې ته نو د بل هغه شی تا کې خوري خدای دې منګه د نغې لالې تمې اثرې نه اوساتي دا او دومره فاتې دې عقیدې را لې په دې ملک کې لګیا دي غامدي ته وګورئ یو ګمراه سړی دی دومره باطل عقیدې خوري او قادیانی ته وګورئ پرویزی ته وګورئ شیعاګانو ته وګورئ خوارجو ته وګورئ معتزله ته وګورئ دا ټول گمراه خلک رال دقه یو اهل سنت والجماعت او بل تعبیر د علماء د دیوبند چې دی د دیوبند څه مطلب اعتدال اعتدال د دیوبند نوم دی خان دی افراط تفرید نه کوي تاسو وګورئ د قاسم نانوتی رحمت الله علینا د حسین احمد مدنی رحمت الله علینا د انور شاه کشمیری رحمت الله علینا تاسو وګورئ اعتدال څومره اعتدال کې لګیا دي څومره دا غیر اعتدال ته خیال کوي فکر کوي پس دیوبند دی علماء سره مسلک کې په دغه کې او څومره دنیا ته خیر ورسو افریقي یورپ ملکونو ته دغه مدارس اغه لیم یو ځای سره دي راولې خیر ورسو هغه غرض داو په هغه وخت سره خپل هم قرباني ورکړي دا د انګريز مقابله کړي دا خپ نه د شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه نه راوالي بیا راځي راځي نه کې څه برک راغلی او بیا دا غینه بیا هغه شروع په اقرا او څومره علما هغه قتل کړي دي کافرانو انګريزانو لیکن خپل مشن نه دی ورول دیوبند مدرسه جوړ کړه اوس په هر ځای کې حسین احمد مدني رحمت الله علیه وي دوه کال جیل نه پس ما دو خبر راړي په دوه کالو کې او سخت تکلیف ولا ورکو چې یو مدارس او یو قران خورول مدارس چې جوړ شي او قران خورول نو قران خور کو نو شي هر ځای کې د دوو کالو سوچ کولاته دا و چې یو مدارس او یو علما دا قران نو مدارس هم د الله فضل له او قران هر ځای کې درسونه الله دې تاسو ټول د قران مدرسین کی دا درسونه قائم کړو مسلمانانو ته خیر ورته مسلمانان خبر شو مسلمانانو کې د قران تعلیم راغې پوهه راغله او چې کم ځای کې کم ملک کې کم کلی کې د قران تعلیم نیوی هغه بس رک دی نو دا د فاسد عقاید نه دی الله مونږ تاسو بچو ساتي او بل حدیث شریف کې راځي دا علم تاسو اخلي لون ته ګوري عمن تاخذونه دا خو ډیر لوی شی دی چې نه اخلي هغه ماضی ته وګوره دا حال ته وګوره مستقبل ته وګوره عمن تاخذونه ذکر چې دا خو ډیر لوی شی دی مزار چا په دې سړی ته طبيعت نه ورکی انو تاسو بلا سبق اخلو شي الله دې مونږه تاسو دې علما تابع ساتي ښا دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد کوي زما دا يهود او نصارا با دا دو او یا فرقی ګرځي زما امت په درې او یا فرقی ګرځي دا ټول بتای دو او یا فرقی زما امت په درې او یا فرقی ګرځي دا دو او یا به جهنم ته ځي ادا یو به جنت ته ځي اصحابانو تاسو کو چې یا رسول الله کومه فرقه ده چې هغه جنت ته ځي اهل سنت روشي اهل سنت چې د رسول پاک تابع والجماعت چې د اصحابه او تابع اهل سنت سمانه چې د رسول پاک تابع وال والجماعت چې د اصحابه او تابع دا ایمانه ده او دا معنا ابن عطا رحمت الله علیه کړی ده نو ما انا علیه و اصحابی رسول پاک ذکر وی چې زیم او زما اصحابی دی پیخان او قران منتوی واتبع سبیل من اناب الیه تابع شه د لارې راغه شه اناب الیا چې انابت دې پیدا کړي الیا ماته الله وی چې ماته دې اتا اتا انابت راوړي واتبع سبیل من اناب الیا چې ما ته دی الله وای قربت پیدا د اغه د لارې تابع شه چې د الله نه دی اړي او الله تعالی نه دی بل غاړې ته بوزي نه خو تبعی ده دنیا لګیا درو به د چن دغه منګه تاسو دا دنیا کې خو ډیر لږ کسان دي دغه لګیا دي د الله او د مخلوق جوړ پیدا کوي انور خو لګیاري خلک کړي قادیانی ته وګوره پرویزی ته وګوره غي خلک تبا کوي وای شیعاګانو ته وګوره څومره زور شور سره لګیاري الله وی وتبع سبیل من اناب الیه انابت ماته چې ماته د قربت پیدا کوي نو که دا صلحا دي که دا علما دي که دا پیران صاحبان دي دی خو یې الله الله وایا لا اله وایا دغه درته خی ذکر اسکار درته خی هغه الله ته انابت را دي په دې باندې ښا خدای دې مونږه تاسو له انابت ال الله نصیب کی او الله تعالی دې مونږه تاسو له استقامت را کی په خپل اسلاف په خپل علماو په دې باندې به همیشه حسن ځوان کې همیشه به حسن ځوان کې او کلک خسته یقین به په ساتي چې د ماته بالکل دا دغه کړي ها کله کله انساني انساني نو رسول پاک وای اقیل ذویل هیئات عثراتهم للکې د لوی خلقونه لغزشونه لاغي کله انسان ټکر او خوري د دې درته یو خبر او کوم یو پیرو یو کتاب می کتای کې واقعي کړو یو پیرو خلکو نه ډیر تنگ شو ډیر تنگ شو بالکل د خدای له یادول وخت ورته نه ملاوي نو ته وی چیرې دا خلک هجوم دی هر وخت مصیبت دی زه خو خدای نه وتم د دې دا خدمت او اصلاح داوم ټیک ده خو زما چې کوم رب تو الله سره هغه قران پاتې شو او دای به څنګه لرکو او شي رستو شي دي خلک خا اوس هغه مسول دي توه هاوي هغه به ځان سره شروع کړي وا خو چې دغه ځای ته وراغه دا به شروع انني انا الله وجود به شروع نو خلک نه لاړ دی आवाज پاتې یو دوه درې کسان په پوي وغي نتل وی تاسو ځای کنه ان نه جيب موږ وې موږ دوی په دې چره د خلکو نظام خلاص کړه دا خې ته اشاره اقیل ذویل هیئات عثراته لری کده لوی خلقونه لغوی شونه کله کله دی داسې خلق خبرو کې دا خلق متنفر شي تمشي چې دا ناراضي نو تاسو دینا هغه لغوی شونه دی لر کوي ګور دی اولیاء ولا جواجی بچونه وردی خان الله تعالی دې مونږه تاسو د اسلاف تابع ساتي او چې مونږه په اسلاف باندې بدزونه شو بدګمانه شو په مونږ کې سپاتې شو مونږ کې سپاتې شو مونږ هم ختم شو مونږ ته ابن مسعود رضی الله تعالی عنه وایي فی فإن من مستيقنا که څوک تلونکی تقلید کوونکی فإن من مستيقنا که څوک تلونکی طریقه نیونکی فاستن بقد من مات دې دې طریقه ونی شي پاغه چا پسې چې دا مړ دی وګوره دې مړو دې عمل ته وګوره دې بس کول دې څنګه مضبوط خلکو په عقیده کې په عمل کې زهد کې تقوا کې لله کې فإن الحي لا تؤمن دي ژوندو باندې سامن دي دي خو نن دی پلي سبا لا پلي بل رز آ پلي خو شادو بچي دي چې کومې غاړې ته لوړای ملاويږي په دته وایي په خپل ځای باندې کلک قدرېدل په خپل مسلک عقیده په حنفیت باندې په حنفیت باندې کلک ولاړ یا من کلک احناف ورونو خدای دې موږ په حنفیت کلک ساتي او احناف ته موږ خپل پته نه لګي د نور خلکو د غي پرې پرې دي او فقها او ته وګوري او که زوام چې د پلان نک په دین باندې کلک روان يم دا ډیر صحیح خبره ده دای مونږ نه اعتراض وکي بعض خلک ناپوهه خلک ودا خو کافر وي بل نتبع ما الفنا علی آباء دا خو غیب پلاران رد دي نک بخت ته سره پويږي نه دا خو په غیب باندې رد دي او لو کان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون رد نه غیب پلاران دا خو دلیل نه دی زمنګ دلیل دا دی یوسف علی السلام ته وایي یوسف علی السلام وایي ترکت ملت قوم لا یؤمنون ما ترک کړل دین دین د هغه قوم چې ایمان نه راړي وتبعت ملت آبائی تابع شم د دین د پلارانو نو کومه چې موږ د دین د پلارانو تابع هغه د فخر خبره ده موږ د عقایدو د پلارانو تابع یو نو دای په شان عقیدې هم د چاوي اخو غرونه په عقیده کې په عمل کې په زوت کې په تقوا کې په للهیت کې هغه نمونه وي نو که زه دا اوام چې زه تابع زه درته یقینا هم د کله کله مسله کې وام دا زمیدار دی دا بالکل جټ زمیدار چې به د موزنه ولا بل څه نه ورني ما ته دا د اوسنو زرو تنو نه به تر ښکاری یو کړ د اوسنو زرو نه ما ته هغه یو زمیدار چې هغه مړ دی خدای دی وبخي ما ته هغه به تر ښکاری کله کو غیرت او دین او حیا او وعده او صدق او دا اوسنی غټول چرګ لکای نو ممتا که زه دا عوام وتبع ترکت ملت قوم لا يؤمنون واتبعت ملت آبائي منګه تابع شوی د دین د پلارانو د مسلک وشوي د دین د آباو چې ابراهيم عليه التاق عليه السلام نه دا بالکل صحیح خبره ده نه د فخر خبره ده وشوي نو الله دې موږ دې اسلاف پسې اکابر پسې کلک روان ساتي او کلک لاړی طالبانو ټوس کلک وښوي دا دغه خلک زمونږ دا دریابونه یره دا دریاب یو کم تعبیر یقین ساته د علم یو بحرونه هغه چې دا کار کول افغانستان ته وګوره پاکستان سرحد ته وګوره دې کې دور لوی لوی خلک دې زمکه پیدا کړي نه کنه چې تاسو وګورئ دا ټول وګورئ دې زمکه پیدا کړي ټول خلک هغه به دغه دغه دین فرض واجب سنت مستحب دین سلور مراتب فرض دی واجب دی سنت دی مستحب دای مونږ تر رسول دي کنه او څومره کلک چې څوک د چا په مستحباتو کې فرقي نو سنتو کې به نقصان راځي چې مستحبات نه کوي د دبا په سنتو کې فرق راځي چې سنت صحیح نه کوي پروايي نه ساتي د دبا په واجباتو کې فرق چې واجبات صحیح نه کوي نو د فرضیاتو کې فرق هغه نقصان ویلې دي هي نقصان ویلې دي دین سلور نمبر دی فرض واجب سنت مستحب نو دا مستحبات کلک نسی ښا دی اکابر ته وګوري او مطلب افغانستان راوالي دی وطن پوري دا مستحب باندې کلک ولاړ نو الته سنت کلک کنه نو چې سنت کلکو نو خپل واجب کلکو نو واجب چې کلکو نو فرضیات مان اوس خلکو دا ستر آزاد بے باک بے دغه دغه کوي خدای دې مونږه تاسو له توفیق راکړي ښا چې تمام دین هغه په خپل او نور مسلمانانو ته د هغه پر او بیا په میان کې طالبانو فرق وکوي د پیغمبر مقام د پیغمبر د الله مقام د الله دی ولی مقام د ولی د ولی مقام ته پیغمبر لنه شي ورکول د پیغ... د الله مقام ته پیغمبر لنه شي ورکول ولی کدا مراتب ني غرب خراب فرق مراتب نګونی زنديق شوت زنديق بشي مراتب به پیژني د اولیاء او ځان له مرتبه ده د پیغمبرانو ځان له مرتبه ده او د رب العالمین ځان له شان او مقام دی دغه الوهیت دغه وحدانیت دغه ټول ثابت کلک د پیغمبر رسالت په داسې دلایل باندې هغه ثابت دی د قران د ټولو نه او ثابت دی د اولیاء او د اولیاء او د صلحاء او د بزرګانو هغه خدمات هغه بزرګي دا غي خدمات هغه خلکو ته بیانې چې ګردې دا قربانې کړې دي ښا د دین لپاره د الله رضا لپاره مونږه څه کړې دي نو دا فرق د مراتب به دا به دغه کې پیژنې او دا به کې خدای پاک دې منګه تاسو له دا توفیق راکړي او د دې مراتب د پیژندلو مو او دویم دا دی چې موږ د دین خدمت وکړو ځن خلاړ طالبانو وښوي ځن خاصم لاړ خدای پاک دې موږ تاسو له د دې توفیق راکړي ومه خبره ده التزام د سره د تکرار تلک سبق کې ډېر سبق تکرار وکړي او تکرر تقرر تکرار کې تقرر راځي ښا استاد لکه به هر یو علم کې ته څومره سبق وایا څومره علوم چې وای خدای تکرار کوا مرګرو سره کتاب کې بیا یې ګوره تا به یو فکر تورسی دا ایمان و نظر کې تدبر وو کې وګوره پکې نو انت اشکال بدر تراشی هغه اشکال به دفع شي نو دا تکرار د سبقونو ډیر ضروری دی ښا ډیر ضروری دی خپل کې کوي او جس بلکې یغې ته کې نه خوب بکاو کنه بیا به کو یو سلوي خري د خوب چټي کې دا خو د قران چيله لکنه دا خو د قران چې له بس دې کې ډېر احتیاط وکړ ډېر صفائی احتیاط نیت تمام اتم اقوال افعال قبیحه او اجتناب تاسو قول قبیحه اقوال افعال قبیحه چې هغه د طالب په شان باندې د عالم په شان باندې داغ لګي اغي نزان اوساتي دا خو زموږ عقیده ده په آسماني کتابونو کې د زمکه کتابونو کې د قران نه بل عظیم کتاب شته وي نشته کنه نو چې طالبي نو هغه عظیمي کنه دې عظیم طالب لا عظیم اخلاق پکار دي عظیم اعمال پکار دي ته خو د داسې کتاب طالبي چې وګوره کتاب ته نو خپل ځان ته وګوره نو په خپل به ته ستاسو کې او فکر راشي ښه چې رښتیا وي مال خو تواضع انکساری اجزی پوښي دا پکار ده په خپل به ته په دې باندې پوښي الله دې موږ تاسو له توفیق راکړي چې دغه باندې خیال کوي اقوال افعال قبیحه او ابتلاء تا ته یو ناکاره سره راغې او ته ول اخلاق باندې شکست ورکا دا کې اخلاقی د غور توکا تواضع انکساری وشو بل خبره علم کې بخل منه کې عالم چې دی با وارث د پیغمبري او وارث د پیغمبر بسخي نو موږ څنګه تخاصي او چې څنګه د مسلې تپوس کوي نه هغه ولا ګوره ورته خیا یا کتاب کې یا درنه یو عبارت تپوس یا چرته د فورن ورته راوباسه مخل پاغي کې مکه وخا او بل فضل خبره ترک د ما لا یغنی خبره زیات تور تسبیح لا تهلیل لا تمجید لور کوي تمجید تحلیل تسبیح دی له زور ورکي تاسو کې ډېر ښه طالبان دي غیر تسبیحات وي اکثر سبقونه اغستې دي د پیرانو نه خو الله تعالی دی ول وخت ورکي وخت ورکي ما لا یغنی خبرونه ځان اوساتي زموږ استاد چې اصلاح په قران باندې ونشي نو فبأي حديث بعده يؤمن وكم كلام باندې موږ ایمان راوړو یعنی اصلاح په زمون کې دا د اصلاح موږ ځان له خپل اصلاح او طالب ولا رفع دغه طالب قتل د نقل او حرکات هغه ټول ته بخیال کې او د فضل ګرځیدونه فضل زینونه د خدای پاک مونږه تاسو بچو ساتي د دې به ډېر زیار زیات دی دې کې ډېر نقصان دی بس سویه صوفیه کرام دا چیلې ور کوي کنه وی چیله شابه پټ کینا د دې فائدہ څه ده چې د اصلاح وشي نو تاسو خو د هغه عظیم الشان کتاب زکول راغلی نو چې موږ تا په هر آیات باندې رکوع باندې په یو مسله فکر ونکو هغه په ځان کې رانه ولودا زموږ اصلاح وکړي دا بکاو کنه الله دې موږ له توفیق راکړي خو چې لکه شي غو تاسو نشي کولای ایو چې لکه شي کوي یو وخت دوره ورته ډوډۍ خوري بیا چې لېسته نو خیر ډوډۍ هم دغه شانته ده لګه وخورو حدیث شریف کې راځي ګیره درې ځای کوي یو کې ډوډۍ واچوي بلکې وبو واچوي بل سال پرې دی چې سا غستې شي کنه سال ځای پرې دی خلک سال ځای نه پرې دی بیا بیماری بیا ماغه کار نه کوي ګیس کې راشي بل څه کې راشي سال ځای پرې دی ښا پدې کې رپاتې کیږي او بل خبره طالبانو دا ده د کتاب ډیر ادب ساتي د استاد ادب ساتي وشو د علماو ادب ساتي بس ادب له شي ادب ادب تاجیس از فضل الهی ادب یو تاج دی د فضل د الله نه منه بر سر برو هر جا کې خواهی کوم ځای کې چې په سر کوم ځای په کار راځي په سر کې د تاج د تاج ادب لو شی دی په زړه کې به ادب ساتي مقام راشي ظاهره به لکه به ادب ساتي هغه مقام شان هغه ته به ګوري وي از خدا خواهی متوفیق ادب زړه الله نه توفیق د ادب غواړم چې الله ما کې ادب راوړي بی ادب محروم از فضل رب بی ادب محروم شي د فضل د رب نه فضل د رب ورته ملاو نشي چې بی ادب اعتراضات کوي فضل بکواسات کوي دا ما خپل لیدلې لو لو دا فيو یو دا غو یقین ساته چې اریان باید هغه قابلیت تباریان شوي ذهنیت تباریان شوي دا به کمپیوټر دی دا کمپیوټر خو سره وته کنه هغه داسې وی چې کمپیوټر وی خبره به اوریدا یاد به و خبره به یاد و لیکن هغه یاداش دومره ځای ته ورسول چې د استادانو به ادبی شروع کړ چې به ادبی شروع کړ نه غیلی ونی شو چرته د استاد لور تخیری وکړي نو ما مچاو سه د دې کوټیو اصل لیونی به ګرځېده ما ته په قبله ګاه کې ویل دل ډوډۍ راړه چای راړه ډیر خیال به وسه ما به وی تاسو شي د جی ته د ډوره خیال ساتي او چوپ شو دا دریاب او دا علم دا د علم دریاب دا یو رحم ورته یې ما دې راته موږ علم دریاب دې ما سره او ګرځي کلی په کلی کو تک کوی مې لکه دې لیونی وی دې دومره لوی عالم دې دې په دې وی به دا به خراب کړی استاد مساله کې به او منطق او دا فلسفي ریاضي او دا بلا هغه کې به استاد ودرو چرته د استاد لړنه اسه چوتې نه بیا لیوانه او تاسو به ګرځي د خان نه کتاب خو له شو نه ته داسې مجنون ما خپل لیدل او شو دلته برای ما ولا ډیر دغه دا بیا سړی لیونی کوي ښه بی ادب تنها بی ادب خود دا بی ادب سړی په خپل نه پزان و نه لګي ادب تعجیز اصلی الهی بنو بر سر برو هر جا کې خوا الله دې موږ تاسو ادیبان ساتي بی ادب تنها نه خود را صاحبت بی ادب تش ځان باندې ور نه بلې بلکې در بلکې بلکې در هاما آفاق صد په دنیا کې ور بلکې په دنیا کې اطراف کې ور بلکې الله دې موږ ادیبان ساتي الله دې کثرت د خوب او د خوراک نه پرېږ پس درې ایسه ګیر درې ایسه کې کنه انا بد دا خیال دا خیال عادي رسول پاک وایي ګیره درې ځای کوي یو اوبو یو ډوډۍ یو سال پرې دی نو ما دغه بجې ټیکي چرې باندې خوب نه درځي نه بل خبره ده معاشره نه اجتناب د غلط خلکو نه ځایونو نه د دین اجتناب کوي طالبان د بازار او د مارکیټ نه د دین تلو نه اجتناب ځکه جبرئیل علیه السلام رسول پاک ورته وی ناکاره زمګه کماله جبرائیل علیہ السلام وی الله ته دومره نږدې ما دناو تو قطو دومره نږدې شوی چرې نو یې څومره نږدې شوی وی زما او د الله په میان کې او یا زر حجاباتو زما او د الله په میان کې او یا زر حجاباتو دومره یې د چرې نیم نږدې شوی ما ته تاسو کې بهترین از مګه کماله بهترین از مګه د جمعات ده خلا جمعات کې کینول ناکار از مګه کما ده ناکار از مګه د بازار ده د بازار مګه ته مزه ښه ا لوی خلک کله ته حضرت عمر په دې نیت لر چې ماته سو سلام وکي زه چاته سلام وکم هغه په دې نیت باندې ته زموږ هغه نیتونه ني ها افصاح وجار غلو دا پکې ملاويږي الله تعالی دې موږ تاسو دا او ابغض البلاد الى الله اسواقها احب البلاد الى الله مساجدها نو مساجد دې هغه ته وګورئ کنه نو جمعه نه بار مو ځي ښه او بل چې خپل ځای کې کم ځای کې نه کوي هغه مرګرو سره خیال کوي ښه نور سيزونه د خلکو مګوري موټر لارو ته د خلکو مګوري تاسو بارو لارې پرې خلک داس دا خو سړک په دې باندې فرض دي نه نظر مکو رسول پاک تعالی ویلا تمدن عینیک الی ما متعنا بی ازواجا منهم زهرة الحیات الدنیا دا خو تازگی د حیات د دنیا دی په نظر مکو ښه د علماء او رفاقت اختیار کی د صلحاو د طالبانو د دې میل جول دې کې کینه دې سره نار دی ښا پښتو یو شاعر دی وای په مجلس د عالمانو بسره زر شي په مجلس د علماو بسره زر شي سزا برنه جوړ شي کې یې ګټه یا خو لوټه د صحرا کته ګټه یې کې لوټه یې د صحرا پتا نه به سره در جوړي ولي هغه صلح او مجلس تر ته نافي هغه ته خي کینی یو یو خبر ودرته وکي ته تاسو مو ما توي کنه تفکر تفکر ساعه خير من عباده سنه عباده یو کال عبادت الله دې موږ تاسو له د توفیق راکړي صلحاء او طالبان او فقراء د اولیاء او د دې مجلس کې کینو او خدای پاک دې تاسو او زمونږ د ټول استقامت نصیب کړي او طالبان استاد کورونو کې دی الله خیر کړي زه د شپې هم دعا کوم ورځې هم دعا کوم تاسو هم دعا کوئ چې الله په موږ باندې په خیر سره دا شروع ماول نه کوله هدايه مولا رحمت الله علیه وای چې د شروع پر دی او شروع کې الله تعالی کار پای تکمیل تر رسي نو ما اذا نن به شروع کو دوا وکړو سبق به د سبا بل ورځ نه ان شاء الله شروع کو بیا به مخ کې دي سوالونه او لغبه کو مخ کې او مخ کې تاسو سره ما دا یو څو خبر وکم ملاقات وشي طالبان سمرګري نن مرادي هغه ډیر را روان دي او بیا به مرادي مخکې به ان شاء الله په طالبانو تکلیف به برداشت کوي ګوره تو کار به کوي یو تکلیف یو لوګا لوګا به برداشت کوي فائدہ ده پتا سو او تکلیف به برداشت کوي ښا په تکلیف کې ډېرې فائدې دي شبان وادي مدین غه رسد بمراد موسی علی السلام ته اشاره ده شبان وادي مدین غه رسد بمراد کې چند سال بجا خدمتي شعیب کونه چې سو کال د شعیب علی السلام خدمت وکړي لسته کال خدمت وکړه مراد تور رسید صرف یو خو در باندې الله انعام وکړو نو څه انعام یې وکړو چې موسم یې درته یخ کړو دا انعام یې وکړو پوړی نه جمع درته جوړ کړو او الله دې د آخرت پورې یخ ساتي او په بعد علاقو باندې افتونه دي بلوچستان باندې وي افت دی سیلاب دی لوی خلک دی وړو خدای دې غیدا افت نه بچو سي دا افتونو زمانه ده خانه او په دې قران باندې او بچ کیږي موږ تاسو او بچ شو نور وخلق دا فتونه برازي خدای دې استقامت راکړي خدای دې بچواله راکړي الله دې موږ تاسو نه رضا شي تاسو راتل مبارک قران پاک مبارک تا قتل مبارک اوریدل مبارک نیت مبارک عمل مبارک الله دې ستاسو علم کې برکت واچوي او الله دې ستاسو کورونه په تاسو باندې آباد ساتي الله تعالی دې موږ تاسو له خیر راکړي په دا یو څو خبرې مې ستاسو د فائدې لپاره وکړې نور به سبق ان شاء الله د سبا نه به سوال او جواب سوال وکړو او جواب وکړو هغه به سبا نه وو ښه فائدہ اوس نن نه نشي ویلې او بیا به وو او سبق په سبا کې خېری تاسو هم ځان له څه انتظام داسې دغه جوړ کړئ چې اوه نیمې بجې به سبق انشاءالله شروع کوو ما وی په امرګی راته موږ نو خار ناراضو نو خار لري رکنه څوک مردان ناراضي مردان هم لري نه نوی ته لګنا وخت کنه ما دی ونی مونږ نور نشم نا وخت کول ونی می کافی نا وخت دی تلتم طالبان دیم سار چایس کی چای سکی کنه ا دې چې چای نه کړی به سر خوږي ان دې چای مې برابر شي او څو پکې خوب وکي څو پکې آرام وکي څو پکې وظیفي وکي دا چې خپل خپل لغه ده خدای دې ټول له توفیق ورکړي او الله دې ستاسو علوم کې ما دې یو شیخ ته وختي ټلیفون وکړ هغه نو سیدی حزب الله یو بل نوم دی ما راغلی وي ان شاء الله دی ولې لوی علم الله ورګي چې ست خدمت ما ته وای الله تعالی به تاسو له استقامت او صلی نور مرګي راشي ایت تسلی ورکو او تکلیف برداشت کې دا قصبه کې دا دا سلوي غره دي چې له طالبہ نو چې لکه خلک یو وخت ډوډۍ خوري کنه تکلیف برداشت کوي نو تکلیف به برداشت کوي یو وخت په ډوډۍ خوري مثال په تور درې وخت خوري سړی دا د خدای هوټل شو ټول کال ته دړای و شراب تو چاټای ثم التخمیر خو لیکن زه ته وام خو بنه درځیدله او دویمه دا خبره ده مرګورو سره ډیر په محبت اوسئ او د بل قدر کوئ او ځان حقیر وګڼه لاندې چې زه پسکینم الله دې مونږه تاسو لا او کزر ته یو یو اکابر او د دې مشرانو شي مال دې لیدي دا غي واقعیات مې انم ارغان بشي چې یا الله کله کوم تواضع ور کړو او کوم انکساری خدای دې طالبانو ما سارم دعا او خدای دې دا فیر سمره چې هغه د دې سینو ته د طالبانو ورته او الله دې دې نه بیا نور ته ورته دا ما شپکم دعا کړو او سار مې دلته مو کړه بیا هم کو الله دې موږ تاسو له خیر راکړي دعا وکړي الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام علی رسول الله موږ په دې دعاګانو باندې الله دې موږ تاسو له د قران برکات راکړي علم د قران الله دې موږ له پوهه فهم د قران معنی الفاظ د قران راوړي او الله چې کومې خويندې رونه ورته هر ځای غوږ کړي الله غي په زړه باندې دې اثر وکي الله تعالی غي له خیر ورکي او چې کوم رونه راضي الله د دې طالبانو تمام حوایج ته برابر کړي صبر قناعت په لور کړي اخلاق اعمال کردار بهتر کړي الله تعالی زمونږ ټول نه رضا شي دې حوایج ته برابر کړي دې کورونو کې ته ضرورتونه برابر کې د مجاهدینو امداد ته وکي حفاظت ته وکي غلبه ول ته ورکي بندیوان تر اخلاص کې اسیران تر اخلاص کې او الله تعالی د کافر باندې الله دا مسلمان غالب کې او الله افتونه د پاکستان نه لری کې الله عذابونه د پاکستان نه لری کې اسو چې دین دشمنی کوي نو خدای پاک ته لکه د مشرف اپ له دې پله کې او خدای پاکه موږ نه د دین خدمت واخلي خو صحت راکې طاقت راکې زموږ خويندو میندو له او څوک چې طالبانو امداد کوي الله دا غي امداد وکړي هغه له خیر ورکړي برکت ورکړي دې سره محبت ساتي جمعهتونو کې خدمت کوي الله تعالی عزت او برکت ورکړي الله زمونږ د کله علاقه دا چاپیره کلی دی الله د آفت نه بچ ساتي الله دې ټول له خیر ورکړي څوک وفات شوی دي الله دې غي ټول ته مغفرت نصیب کړي چاپیره کلو کې چې څوک وفات شوی دي الله دې ټول ته مغفرت نصیب کړي زموږ استاد استادان شيوخ د سلور واړو طریقو علما دغه په قبرونو دی الله پر ورونه رحمتونه وره الله تعالی دې موږ تاسو نه رضا شي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب مسافرانو ته دعا وکړي ما ته ډیر مسافران وای مونږ ناس یو غسیس ته ګورو نو خدای پاک دې غیله برکت ورکړي تکلیفونه نه دي بعض حضرات عمره لتلی دي دعا وکړي هغه عمره قبول کړي هغه دعاګانې الته الله قبول کړي او زموږ دعاګانې الته الله قبول کړي دې ملک دې الله حفاظت ورکړي دې قوم دې الله حفاظت ورکړي طالبانو سینې دې الله د قران د علم نه ډکې کې الله تعالی دې مونږه تاسو نه رضا شي خدای پاک ته زمونږه د دنیا او د آخرت خیر نصیب کړي الله دې مونږه د مذلات او د فتنو نه د شر د مخلوق نه د شر د نفس نه د شیطان نه د دنیا مونږ ټول نه بچو ساتي الله تعالی د علما او عمرونو کې برکت واجي کوم علما چې وفات شوي دي الله تعالی شهیدان شوی دي ډېر لوی لوی خلک شهیدان شو طالبان شهیدان شو الله تعالی دا غي بچولا دا غي نسل لا برکات ورکي او الله زموږ ټول خیر نصیب کړي چا دواګانې وخت دي باز زنانه دي بیمار دي او چانه خپل پرې کړو دا چانه ته الله دې ټول خیر ورکي صحت دې الله ورکي د دې ډېرې بایلې برکت الله ورکړي طالبان دې الله خیر او شکر ساتي الله دې خوشاله ساتي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صلى الله تعالى على